درې ځل به دا سړی وایي اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا مطلب یې دا دی چې اے الله مونږ سیراب کې مونږ باندې باران وکړي همداسې اللهم اغثنا الفاظ هم ویل شي دا هم احادیثو کې ذکر دي اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا دا الفاظ به درې ځل وي دا هم احادیثو کې مذکور دي ای الله مونږ باندې باران وکړي اللهم اغثنا مطلب دی چې یا الله مونږ باندې باران وکړي